ويقع بها التفارق بين القبيلتين او دې سره به بیا تفارق بين القبيلتين رئیسی بیا به دې دواړو شینو په مابینس کې چرایسی تفرقه آب رئیسی چې دا سرقه دا او دا نه دا و الى ذاتیات السرقه او ذاتیات دې سرقه تب نظر وکړای سی التي اغا يفهمها اهل العرف من تلك اللفظه چې عرف کې خلق دې سرقه لفظ نه فهم کوي او عرف کې کوم خلق په سرقه کې څه شینه مندرج بولی نو دا دی باندې مو مقصد دا دی چې اوسی نظر به وکړای شي چې دا ټول شي نه اوسی ثم یثبت السرق بامور معنی شجی معلومه بیا با ضبط سرقی اسی پا امور معلومه سر دا امور معلومه چیوی نو پا دی سر بیا دی اغا سرقی سرائی چو کی ضبط او انضباط پوسی یحصل بها التمیز چ پا دی سر با تمیز حاصل شی مثال فیعلم مثلا مثال په طور دا به معلوم شی چی یاره قطع الطریق چاته وتای قطع الطریق او حرابت او نحو دی دی یاره دا دی ته وتای چی مونږ سوچ پوک عرف کی معاشره کی چا کوم ظالمان وی ایغو قوت زیات وی په مظلومینو باندې چا کوم ظالمان ایغو قوت په مظلومینو چی وی زیات وی او مظلومین له ایغنه مرعوب وی او د بادشاه لشکر یا غافل وي غافل وي او یا چې ورسیږي کنه ورسیږي نو ترای ایغو کار چی کړای ولی چې تا ته بس کې تناست او تر تمخ تسی قطاع الطریق نو چې تا باندې مقصد دا دی چې حکومت خبرېږي ترای خو ته شو کولی کله حکومت خو مونږ وال خو یي ورسره خپله پکې اکثر د پولیس والا دا شیونه خپل پکې چې شاملي هغه وزیرستان کې چې کوم بدمعاشانو خپل ورسره حکومت نه و ټول حکومت و سره طالبانو خلاف اپریشنان کول ایغو ته چنه ویلا خدای پاک طالبان ورته سبب کړ داسې چارې پوکړي چې یاد به ساتي مون قتل چا ویل چې جتا زړه نه پخوږي مال ما زړه ما زړه په داسې خلکو باندې دونه سخته پوه چې زړه مې نرم ده خو په چا باندې په خپل احباو باندې اپ اعداء الله باندې مې مال دونه سخته چې دو خلا داسې تړلی وو کنه په موټرو پوری څکولی او په کانو باندې سرونه چو ورټکولی او په ګولیو سم ما ورته نه مال کما وای ما به میچنه تا چول پکې چ به می کول اړل به می ما په داسې خلکو باندې دونه سخت زړه ده ولی زړه به نرم شورای خو دونه نرمی نه چې تا په کافر باندې زړه خوږیږي او په یو قطاع الطریق باندې دا خو واجب القتل دی په هغه دې زړه خوږیږي چې وای خوږ بشي خو بشي داسې نرمی په شریعت کې نه دراغله داسې نرمی نه ده راغلې شریعت بیا دا خو شی حضرت عمر فاروق صاحب رای ته ترجیح نه وه او مقصد دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق صاحب ته وتل چې کا مخکې نه فیصله نه وای شوې بیا به کیسه چوا هوا ای ورته نه چار یو خپل خپل تور کو چې چی کی سرونه کټ کی چې سمې وینې توي سي تاسو په دې خبره پوه شئ شجی دا سے خبر ادا نو دا سے عرشی بانی و دون چرگی زربا زان کے نے جوڑا ہے چھ پارشی بانی دیز لخو گیگی ورپسیشا وقت خلی کانا بیا با داسې سپڼ کې ته پکړی و ورپسې نو اوس قطع الطريق دای چې هغه ظالمانی ایغه سره قوتی ا مظلومان غریبان پیس نی او مقصد دا چې زر ورسی یا مال ورنه یو سپ زور باندې او وی شو کوا او وی ویا غی کا نو دا تقطع الطريق وای چې ذاتیات مو معلوم کړو شاجی فیعلم مثلا ان قطع الطريق والحراب ونحوهما من الاسامی د جماعت د مسلمانانو له طرف نه امداد نه شي راتلای، چېرته په غرو کې، په مېرې کې به دې وشوکي او په داسې وخت باندې نیمې شپې چې تا ته فوج، لا مقصد دا دی چې بل د مسلمانانو طاقت هم نه شي راتلای، نو پته ولګېدله چې قطع الطریق دې ته وتړي، یا ذاتیات دې شي معلومو، دارنګې اختلاس ته راشی، اختلاس، یاره اختلاس چا ته وايي چې څه په طریقې سره د چا پام بدل کړې، او ټول خلق درته ګوری او مال ورنه چکی غوپا کی ورنه یو ایسا منډه کی دیتا اختلاس وائی وان الاختلاس ينبئ او د اختلاس چکم دی دائم باور کئ دی دینا عن اختطاف علی اعین الناس پچور سره وړل دی وشی په هغه خلق سترګو کې خلق درته ګوري دا لفظ اختطاف تا عن اختطاف علی اعین الناس خلق درته ګوري په سترګو باندې ورنه چکه یو سره کتا سما خیانت دا امبا ورکوي د تقدم د شرکت نه چې یا خو چې د کوم سړی تا سره خیانت کوي ته په څه کاروبار کې ورسره شریک یې دوکه یې درسره پکې وکړه یا دې ورسره فراخ فراخ دلی وي فراخ روي وي او مقصد دا ده چې مباسطت دې وي ورسره فراخی دی ور سره د تا خو ته زیرا زی ته زی او د مقصد دا چې تا نه دی وشي چو کی سدی ور خواته ایشی دی سې درنه چکړه خیانت کړ درنه پکې نه سې نه نه مینده یې کړه چې هلته مقصد دا دی چې د وادر نږدې ده هلته د سرو زرو یو دوه کالي چې دي چا نه چې رسېدلي دي که نه یا دې سیخ ټیټ کړه چې بس موقع جوړه ده خو دغې ته خو چه انتظار و په دغې باندې ټوله خبره چه وه موقوفه وه وایې خیستل دې ته التقاط وایي په غیر محفوظ جي کې په لارې کې چا نه هسې چې دي غورځېدلي دي یا چېرته په صحرا باندې بیدا باندې غیر محفوظ جي باندې دې ته چه وتایي التقاط شجی غصب باندې مو سوچو که یاره غصب چاته وتایي والغصبه ینبئ عن غلبة بالنسبة الی المظلوم جهرة غصب دې ته وتائی چی دې کی غلبه وی په نسبت سره ظالم دا غالب وی په چا باندې په مظلوم باندې او په ښکاره باندې یو شی ورنه چه کئی ورنه کینی یی د ځمکه یا ټول کلیوال خبر یی وینی هغه یو ملک صیب وی هغه غریب سړی نه یو همسایه سړی نه چه سی په ځمکه چینی چه دا یی ما ده دعوی په وکی چی د کوټ پر تاو کی هغه پر تاو کی مقصد دا چې دا په دې ایجنسو یا دغه کې ډېری یو بل لاس موړل زر دیوال پر تاو کی لا چې شای چکی زر باغ پکې ته جوړ کی پونه پکې نه پستر کوی ټول ویني چې تر اوسه یې غریب کرلا یې غوا او ورنه پکې نه جهرتن او دا ولی معتمدن علی جدلن د اعتمادی په دې باندې چې نو ما سره مقصد دا جګړه کوله چې زه په بار یم او ظنین الله ترفع القضیه الی الولاد او بل دا ځونی چې اول خو بده غریب سړی د تر قاضیانو پورې او مقصد دا چې تر حکومت پورې خبره وړای نسی دی یری دی وجنه به بس غلای چی ناشتی تر حکومت خبره وړای نسی او کبه یوسی او لا ينكشف عليهم جلیه الحال بیا په هغه اهل دی حکومت باندې با صحیح حال منکشف نسی هغه به صحیح پوی نشی او صحیح حال به منکشف نشی نو بیا به فیصله ما په حق کی او او لا یقضو بحق یا به دو تک پتہ ولگی کنا صحیح حال سو کو تو وی بیا به دو په حق معنی فیصله نو کی ولی لنحو رشوت ان زو سور لدا شای ورک نو بیا به فیصله دی ما په حق ولی شل واری دا سنی حکومت پسی ولی کی چ او دا د دا خود مقصد وری صدیو راسی دا دید دا او پلارانو نکانو دا زر ورته آر شای مقصد دا دا تحصیلداران پټویران ورته ټولو وری دو سوا کال مخ کی ریکارڈ جوړ کی زر او پا غزاړه ریکارڈ کی چکی ور منظم کی چی دا خو دو پلار نکه چی چلی جی دا ملکانو او زر زر ورته چاته پنزو زر چاته مقصد سپیدو زر ورکی او دی لکونو شای چکی ټولو خلقو نزان تکی نو پا دی طریقے سر دیتا چوتای غصب ہوتای شجی قلت مبالات مونږ سره دغه سه حالت و طالبان مونږ به وبس هم لرې ځای نه دارالعلوم کې خوږه نلکه یوه وه لرې هغه نه به مرارولې هغه او کمرې هلته ګوټ کې وي هغې کې به مونږ ته ځای راکړی مدرسې والا هغه او کمرې وي نو هغې کې به هغه یو مونږ ملګری و هغه به ډېر زیات تږی کېده هغه به ځان ته کوزی شي یو بل کس و هغه به پرېوته یوه ورځ ما ته ویل چې چو وار ته پې ویښ شوی غرمې که تا خوښه وي هغه بنوسۍ کوزې وې غټې غټې زۀ په دا سر وايم مال خدای رسول ته وګوره په دې باندې خو هغه نشته ده ولې ته په دې باندې هغه کاې کنه وې نه دا خو اوس ما محفوظې کړې دي کنه اوس خو په دې کې هغه مال نه نه په سر یې مه وایه خیر زه باید هغسې پوه که عام یې پوه کړم مال یاره هغه وایي چې زه ورپسې ورپاسا په سر یې وایم په دې کوزې چې په سر دې ووایي بس هر شی چې دي ختمه دي یاد لکه په ګټې په سر وایي بنوالې کوزې وي په لتو وایه طالبانو ته خو هسې عامه کوزه نشي ټینګېدلی مونږ پله نو هغه غټې غټې کوزې به وې بنوسۍ دونه درنې چې تشه واخلې ته به وایې چې کچه دا ډکه ده ما ورته ویل نه نه په سر مه وایه نو اوس دې کې قلت مبالاتي ملګري یو بل اوبه سره څکي یا هغه دي لرګي دي یو بل سره استعمالوي خو په دې دالته په دغې علاقې کې لرګي نه دالته خو لرګي دونه قیمتي دي د بجلۍ له ګیس نه چې دي قیمتي تاسو مونږ په لرګي زیات وي په دې کلو کې نو مقصد دا چې یو بل یو غنه دې واچوله او زر دې صحبت په پوخ کال ته بېټک خواته نو په دې باندې نه ده چې قاضي تر پسې راځي او لاسونه دې په دې را یوې غنې باندې چې کوي پرې کوي نو دا هغه قلت مبالات په داسې شیانو کې وي چې خلک یې پروا کمه ساتي مقصد دا ده ښه جي کالماء والحطب نو دا شی نه والسرقه تنبه او سرقه ته مو چوکتل هغه د دینه انبا ورکي عرف کې رسم او رواج کې سرقه د دینه انبا ورکي تنبه عن الاخذ خفیتا چی یو شی سړی په پټه باندې چکی واخلی محفوظ مال دی چا ده او په پټه باندې چکی واخلی فضبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم السرقہ بربع دینار او ثلاثت دراہم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انضباط تی سرقے پر ربع دینار سرا وک یا دری درہم سرا چی کم سے کم ربع دینار یا مقصد دری درہم ای لیتمیز عن التافہ دا یې دې لپاره دا تعین شارع وکړ چې چه وسي د تافه نه که کوم هسې یو عام شی وي هغه نه یې چه راشي امتیاز راشي وقال او داسې وویله شارع صفا وویله چی امتیاز دی یعنی ضبط تی چا رئیسی مبهم رئیسی نو شاری اویلا لیس علا خائنین پا خائن باندې نشتا ولا منتحبین چی کم لوٹ مار کڑای پا ایغ باندې نشتا ولا مختلسین چی چا اختلاس کڑای پا ایغ باندې نشتا قطع قطعا په دغو باندې قطع نشته وقال ابل جشاری وائی لا قطع فی ثمر معلق په ثمر معلق باندې قطع نشتا چا باغ باندې ور روانه یو میوه دو میوه دي چکړه پرې کړې په دغه شینو باندې قطع نشتا ولا فی حریسه الجبل او یو سره د پغر کې ګډي بيزي پیای او پاغه شپول کې اشاره کړي نه دي چا کوم شپول داسې وته جوړ کړی اسه پغر کې دي چا والا دي غرب سره طالبان سره رویني ولا زری الله الله کړه په پوه شوې قطعا څه ګناه شته او سزا شته شریعت چې مقصد دا ده چې حاکم به خپل ثواب دید متعلق سزا ورکړي وبه یې غربوي خو قطعا نشته یشیر الی اشتراط الحج او پدې کې دونه پته ولګېدله چې سرکه په اغمال کې کېږي چې حرص پکې ته ضروری ده حرص پکی ته ضروری ده یعنی حفاظت پکی ته ضروری ده محفوظ مال چی نی نو په هغه کی قطعا نشته او سنا سو مقصد دا ده چی سکه پورا مونږ ته پته ولګیدله دی امثلو دی وجنا او دی تقسیم دی وجنا کنی موږ خواته چی حد جامع موجود نو لکه مثال ته معقولاتو کې دی یو شي حد جامع وکي او داسې تعریف وکي چې هغه ټول خپل افرادو ته ورشاملي او غیر افرادو لپاره چې ایماني وي داسې تعریف موږ سره د سره کې نه لیکن هغه دی مثالونو چی کوم مونږ مخ ته پراته وو او په کومو کی قطع شوی وی دی صحابه کرامو او دی حضور صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کی او تابعینو نو هغه مونږ ته مخ ته هغه امثله پراته وو او دارنګ تقسیم مو وک نو دی هغه دی وجه نه هغه مبهم شای سرقه یو امر مبهم وو چی چور سرقه او سرنګ اخذ دی مال دی غیر باندې بچوی مقصد دا چی لاس پرې کولی هغه یو امر مبهم شی چوس ضبط او انضباط او تحدید اوس نو کله دی یو مبهم شی انضباط اپ امثله او تکتل سرا او چا سرا تقسیمات سرا دا سی پتی طریقے سرا دی امر مبهم چوسی انضباط شی اسی تاسو پدی مسئلے باندې سر خلاص دا سی مسئلہ یو کړه شاسه شجی دارنګ رئیسا یو رفاهیت بالغه ده دا نه د ممنوع شریعت کې چې مثال په تور باندې یو سړی په سهولت سره چکه زندگی تیری نا سهولت سره دی زندگی تیرول دا په شریعت کی ممنوع ندی شریعت سره سہولت سره زندگی تیرول په شریعت کې ممنوع نه دی بلکې دا په شریعت کې چې دی مطلوب دی چې سړی دی صافه پاکه زندگی چکه تیری ولی هغه یو سړی حضور صلی الله علیه وسلم خواته راغی کپڑی خیرنه او مقصد دا چې سره چو خیچن وو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ولی تا سره مقصد دا چې یو ور خدا سی وسله حضور صلی الله علیه وسلم ویلی چی ولی اوبه نشته هغه نسته ګومنځ چی دای په سر کی کی او مقصد دا چی اوبه نشته چی دای کپڑی پوینځی یو ور بل ور داس یو کس په داس خسته غوندی حالت کی راغی حضور صلی الله علیه وسلم ویلی چی تا سره مال او دولت نسته ورته لشته ورته کوم قسم ورته جار قسم خدای ډیر راکړی ورته بیا ولی دی خدای نعمت اثر پزان باندې نه ظاهره و اما بنعمت ربک فحدث نو شریعت په مطالعه چی سړی وکی تاسو موږ ته خدای پاک وسیع مطالعه چی کی نصیب کی مطالعه کی ډیر ذوق پروت تا ډیر خوند له ټولو نه چا کی پروت تا مطالعه کی دونه ذوق پکی پروت تا یقین مانا زه خو بالکل موږ خو د درسی کتابونه لیا نه یو کنه کنه ډیر واری ته زړه می غواړي چې سړی بالکل ورته چټي کې خپل کتابو ته پروت کنه چې په شهید سي په هر ته په پروت دون ذایق خوند په مطالعه کې مطالعه ور خوند بل هیڅ شي نسته نو شریعت مطالعه سړی وکي نو دوره پته سړی ته ولګیږي چې په شریعت کې په سهولت سره زندگی تیرول دا مقصد دا چې مضموم ندی لیکن بل طرف ته چور سهولت سره یو خو هغه سهولت سره زندگی تیرول دی لکه د عجمو بادشاهانو تیرول او د عجمو سردارانو تیرول او نن سبا لکه د عربو شاهان چکی او سیټان دغه تیری لا مقصد دا چې تاسو موږ علاقو کې کوم مالداران خلقی نو داسی خو نه چې شریعت کې بالکل دا ممدوح ده نو بلکل د رفاهیت مضموم نه ده خو بلکل مقصد دا چی مضموم نه ده اوس په دې تفرقه سنګه کیږی چی کوم رفاهیت او کوم آسودگی او کوم مقصد دا چی په سهولت سره زندگی تیرول آ مقصد دا چی شریعت کی ممنوع دی او کوم ممنوع نه دی دې په مابینځ کی به امتیازی خط سړی سنګه روباسی تاسو په دې خبره پوه شو او داسې مونږ خواته یو جامع تعریف نشته چې مونږ داسې یو تعریف ته رفاهیت وکړو چې مقصد په هغه سره بیا دا امتیاز مونږ کولای شو د دواړو رفاهیتونو په منځ کې داسې جامع تعریف مونږ خواته نشته نو دی به مونږ امثلو ته ګورو او مقصد دا چې عرف او رواج او دې ته به ګورو او تقسیم به وکړو د رفاهیتونو نو په دې ذریعې سره به بیا مونږ دا وباسو چې یاره کوم رفاهیت آ پکار ده او کوم چې دا یعنی کوم مطلوب ده او کوم متروک ده تاسو په دې خبره پوه شو داسې خبره ده وکر رفاهیت البالغه او لکه رفاهیت بالغه واخله یعنی هغه حد نه زیات سهولت فانها مفسدت غیر مضبوطه دا مفسد دا او دې سره معاشره خرابېږي رفاهیت بالغه سره زیات حد نه زیات سهولت سره زندګی تیرولو کوشش کول دا مفسد ده او دا غیر مضبوط ته دا په ضبط کې نه رادرومي ولا متميز مواقع وجودها او نه د متميز مواقع دی وجود دی بی امارات پاغ علامات سره یؤاخذ بها الادانی والاقاصی دا سه امارات من خواته نشته دا چې په ایغه سره مقصد دا چې ادانی او اقاصی یعنی نږدې لري خلق په ایغه سره چوکي اخذ کی دا سه یو جامع شی من خواته نه موجود والابنیة الشامخة او بناګانې بلندې بلندې غټې غټې بنګلې والثیاب الرفیعة قیمتي جامې والحلی المترفه او هغه داسې ګڼې هغه د زیب و زینت والې ونحو ذلک من الرفاهیة البالغة او دارنګې نور شیونه دا به چا نه ګڼل سي دا به رفاهیت بالغه وي و معلوم او دی کی معلومه خبر ده ان الترفه چه ترفه مختلف ده په اختلاف تی خلق سره ډیر کله ته یو ته لاړ سه بلوچستان هغه میرو ته او هغه جنګلاتو ته او د غریبو خلکو زندګی ته او د سیند کی د کلو خلکو زندګی ته ته لاړ سه نو هلته چه کوم مترفه الحال ګاڼه سی هغه بیا ته معاشری ته راړه د پیښور خلکو سره او د کراچی د عام شهری خلکو سره نسبت واخله نو هغه هلته هغو خلکو په نسبت خدای سیټ ګاڼه سی هم مترفه الحال ګاڼه سی خو د نورو خلقو په نسبت سره بیا داسې ګاڼه سی بدحال ګاڼه سی او داسې ګاڼه سی چې لکه دا او که په انسانیت درجې کې نه وي نو دا خو اعتباری شئی ندی دا که خو چرا درمی فرق راځي د تاسو مونږ سیټان په پوه شئ د تاسو مونږ مالدار خلک او د یورپ او د دغه علاقې هغه غریب خلک هغه دو غریب خلک د مونږ مالدارو خلکو نه چې وي زیات مالدار وي نو دا خو د علاقو د هغه د وجې نه بدلېږي نو داسې یو امتیازي خط دی یو اقلیم دی یو ملک جید شای آ تافع گان سی پا بل اقلیم کے یو ملک کے آغا چکم قیمتی شای گان سی آ بل ملک تلار سا بی علتا آغا کمزور ترین گان سی لکہ پاکستان کے یو شای قیمتی تا تا گان سی چی دا دور لوی قیمتی دا تو مقصد دا دے چی جرمن تا او جاپان او دے ترقی یافتہ ممالک دے یورپ او دے دے ارامیانو تا ورسا آغا شای چی مونگ تاسو خواتا دیر قیمتی گان سی آغا علتا سوک پا کانی نبولی آ بلکل اقلیم تاسو په دې پوه شو نو دې رنګې ترفه الحالي کې خو څه ده دغسې اختلاف ده نو چې اختلاف و معلوم دارنګې دا خبره معلومه ده ان الارتفاق قد يكون بالجيد وبالردي والثانی لیس بطرفو بل دا خبره ده تګه کله یو انتفاع حاصله یو سہولت حاصله نو کله په جید شي سره حاصله کله په پردی شي سره حاصله والثانی لیس بطرفو او دا انتفاع په شی ردی سره او من غیر ان یکون ذلک غالبا علیه فی اکثر امره یا بس کله یو ډیر قیمتی شي نه نفع اخلي خو مقصد هغه به غالب اوقاتو کې نه کله کله چا خو تبا مان الله میلمه شوی په داسې برستن کې به سملی چې دته غریب ته ټوله شپه د ایغ د نزاکت او د پستوالي د وجې نه خوب نه ورځي کله اخوا به پکې ټینګېږي را ټینګېږي کله ولې چې مقصد ډک برستن کې سلای سملس ته یو داسې اعلی کمبلو کې او خوشبویي خیز او عطر او تپ لګولی اخه بي چونه چیرته پکې خو وای چې وای بي خو نه خیز چې دا څه بلې دنیا ته راغلی کسه خو دا خو یو ورځ دوه ورځې دې ته خو مقصد رفاهیت بالغه نه وای او من غیر ان یکون ذلک غالبا علیه فی اکثر امره فلا یسمى فی العرف مترفها په عرف کې دې ته مترفه نه وای بهر حال سہولت سره زندگی تیرول دې ترفاهیت وای سهولت سره زندګی تیرول اوس دا رفاهیت په شریعت کی بالکل ممدوح نه ده خو بالکل متروک او مذموم نه ده اوس په دې کې خط کینچ کول دا یو انتهایی چه دا مشکله خبره ده چې دا خط پکې کینچ سی چې کوم رفاهیت په شریعت کې مطلوب ده او کوم رفاهیت په شریعت کې چه دا متروک تا دا یو مشکل خبره ده او دا یو مبهم شاید د رفاهیت نو دی مبهم څه پکار ده د دې تمیز پکار ده او د دې څه پکار ده متعین کول پکار دي چې دونه اندازه ولګي چې کوم یو رفاهیت ځکه دی وجنا اوس په خلکو باندې سونه اشتباه ده ډیر خلک چې صفا جامې واغوندي هغه بل ته یو دا خو ته ډیر لوی چکه فخر کوي او فلانه کوي او مقصد دا چې دا شریعت کې نسته او اوس یې هغه خړې پړې او ټوکړو جامې اغوستې دي. څوک دغسې کوي، دونه زیات تفرید کوي او څوک بیا دونه زیات افراط کوي چې دنیا مقصد دا ده چې لوی لوی پیسې بې ځایه لګوي، که ورته ووایې چې دا دی وایي واما بنعمت ربک فحدث، نو دغه په هغه باندې حمل کوي. نو داسې یو مقصد دا ده چې اشتباه غوندې راغلې ده، یو مبهم شی ده، دې کې یو امتیازي خط چې دي رباسل پکار دي. اوس رایسا فاطلق الشرع التنبیه علی مفاسد الرفاهیت مطلقا نو شریعت مطلق تنبیه ورکړه په مفاسد د رفاهیت باندې چې د رفاهیت مفاسد آزیات دي بیا بتا الله تعالی ته پام نه او دغه یو بل نه با دور شری ار یو بده بل نشینه چکی زیاتی چې زه هغه سه زه هغه سه شریعت هغو شیانو ته وکتل چې هغه خلق صرف چا دپاره استعمالوي ترفه دپاره استعمالوي ووجد الترفه بها عادة فاشیة فیهم او شریعت هغه شیانو نشاندهي وکړه چې هغه کوم صرف خلق ترفه دپاره استعمالوي او دو عام عادت په دې باندې ګرځېدلی ده چې یاره په دې کښې څه پرته ده ترفه پرته ده صرف دې دپاره خلق استعمالوي شریعت ترې هغه نشاندهي وکړه دارنگی ورآ اہل العصر من العجم والروم کالمجمعین علی ذلک او شریعت دې ته وکتل شارع دې ته وکتل چې هغه اهل عصر د عجمو او د روم ټولو په دې باندې اتفاق کړي چې دا شی نه دي چې دي ترفه شی نه دي او دا ترفه بالغه ده هغه ته وکتل نو چې دا شی نه و فنصبها مزنتا للرفاهیت البالغه نو شریعت دا شی نه پیکر محسوس ته رفاهیت بالغه وګرځول کني اسه مونږ خواته مشکله خبره وا نو شریعت دې شی نو نظر وکړو چې شریعت وکتل چې دا خلق دا شیونه خلک صرف ترفه دپاره استعمالوی او دې ته نظر وکړو چې مقصد دا چې دا دا شیونه چې کوم دي خلکو عادت په دې باندې فاشي او جاري ده چې دا صرف د ترفه دپاره ځان تر پیدا کوي او ټول اهل عصر په ایغه اجماع و چې دا د ترفو شی نه دي شریعت داسې شیونو د پاره یو پیکر محسوس چک مقرر کو او هغه شی نه په خلکو باندې چکړه حرام کړه تاسو په دې پوه شو وحرمها او هغه یې حرام کړ ولم ينظر الی الارتفاقات النادره او ارتفاقات نادره ته نظر نه وکړ چې هسې یو نادرا یو شی پیش شي ځکه چې شریعت هغه نادر شیونو باندې حکم نه کوي هغه داسې عام معاشرې ته هغه ته ګوري ولا الى عادت الاقالیم البعیده او عادت اقالیم بعیده ہوتا ہے وہ نہ قتل پدے کے دی وہ اقلیم دون اقلیم تنا عام دیو خلق او دی معاشرے بانے چوک شریعت نظر وک فتحریم الحریر واوانی الذهب والفضه من هذا الباب نو د تحریر تحریم دی حریر دی ریخمو او دی سپینو او دی سرو زرو لوخ استعمالول آ دی دغ باب نسلو او دا پر رفاهیت بالغه کې را درومي اخر د سرو زرو د سپینو زرو لوخو استعمال کوم ضرورت ته ټیک ته میلمه مخکې به داسې خیرن خیچن لوښي کې نر باسې نو ډینر سیټ دا رفاهیت عامه کې رفاهیت بالغه کې اوس نه راغی ځکه چې آوس ته وخت چې دی ضرورت دی لیکن دا مقصد دا ده چې که ډیر وخت اسمان ته وخیزی د سرو زرو لوښي کې د سپینو زرو لوښي کې اخر د خوراک څه څه ضرورت ده او دا خو مقصد دا د دنیا میلمانه به دی نو وړې وړې پیالې به یې غټې به یې ځینې شیونه داسې چې که ټول ورڅخه غټ خانکونه یې نو فیرني به په غټ خانک کې څنګه وتاچی ځه نو دا شی نه مقصد چې داسی دی چې یاره دا د رفاهیت بالغه کې نه رادرومی چې سوچ وکړي او چې هغه باندې سوچ وکړي نو هغه به هر صورت هر وخت کې هر قوم خواته رفاهیت بالغه کې رادرومی او هر څوک په رفاهیت بالغه کې بولی دارنگ اسی قیمتی جامع وکا کنا و اما بنعمت ربک فحدث قیمتی چادر وکا کنا نو ته درې خم استعمال تا دی پارس فائدہ پوش نو دا پر رفاهیت بالغه کی نو شریعت دی رفاهیت بالغه مقصد دا چې دا څه شي نه چا عرف کې عام معاشره کې ټول اکالیم ټول خلق هغه رفاهیت بالغه کې شماري نو شریعت دی دغه شي نه چوکړه ما دون بنگله درته جوړه کنه دی وخت مطابق ټیک ته ایر کنډیشن ته پکې ولګاو ار شي چاوي خو دې ته کوم ضرورت چې تا مقصد دا چې لارې جوړې کړي پیغه کړي ایر کنډیشنان لګولي او پلارو کې دی کالینان غړولي خلق پورځه دا اوس هغه رفاهیت بیا کوم رفاهیت ته بالغ ده نو دا شیونه داسې یي چې هغه عقل سلیم او د عرف او د هغه وخت تقاضو مطابق سړی یو خپله بیا دا فیصله کولای شي شریعت دونه لار ورته ښودلې ده د رفاهیت بالغه چې دا معلومولی شي چې دا اوس رفاهیت بالغه ده او دا نه ده تاسو به اوس ګړۍ ګرځول او مقصد دا چې پنکی ته کېناستېدل یا ایرکولر ترته کول یا فریج یا دا شیونه دا رفاهیت بالغه نه دي دا اوس د ضروریاتو چه دی سامان دی البته په سرو سپینو زرو لوښو کی خوراک کول دا بیا رفاهیت چه دا بالغ دا تاسو په دې خبرې باندې پوه شو داسې هغه درته وکړه نو دا ډیر تفرید په پدې معاملې کې نه کوي ډیر افراط نه کوي دا ډیر تفرید دا شریعت هغه ډانچه چکی هغه روح هغه خراب کی چې ډیر خلک وایي چې نه نه اوس په ټوکړي ټوکړي کالی اغوندي هلکه حضرت عمر صاحب اغوستي ته نور ایمان هغه خو حضرت عمر صاحب غوندې جوړ کړه نور دې کوم شی حضرت عمر صاحب غوندې جوړ کړي دي چې ټوکړي اغوندي ویش دا کما کلتوب می دا دی دین نه ناخبری دا ټول شی نه چکیږي کنه دا دی دین مزاج او دی روح نه چوي دا خلق غریبان ناخبر وی پوش تقوا هغه په خپل ځای باندې خو دی دین مزاج او روح نه چوي ناخبر وی چې ته وای چې نه زب اوس موټر نر تک په موټر کې باندې ځکه چې صحابه کرام نه دی پکې تللی ویش دا دی دین هغه دی روح هغه نه چي ناخبر خلک الکه دی وخت او ضرورت ته دا په رفاهیت بالغه کی نه ده او نه څوک عرف کی دا اوس رفاهیت بالغه کی ګڼی چی مقصد دا چی تا یو موټر له هغه یی ها البته هغه بالکل ضرورت نشته چی کوم رفاهیت بالغه شی نه دی نو هغه هر سړی په پوهیږي چی دا اوس څه شی د رفاهیت بالغه ده ښه جی بهرحال ثم انه وجد حقیقت الرفاهیت اختیار الجید من کل ارتفاق ها البته والرفاهیة البالغة اختیار الجید و ترک الردیء من جنس واحد ها چی تو رفاهیت بالغة و شریعت دا یو خط پکی تر واسو چی تو اختیار دی جید کا ہے او ترک دی ردی کا ہے دی جنس واحد نا نو دا اغا رفاہیت بالغہ دا او دے پا بنیا باندے دا سود چرا دا ناروا دا او مقصد دا چی پا دے جنسی او مکیلی شئینو کی تفاضل چدا ناروا دا چی تو اس یو بوری ورکے او دی دوه بوری مقصد دا چې دوه بوری یو سړی ته ورکای غنم او یو بوری ورنه پاخلی معلومیږي چې ته هغه وصف ته جودت ته غنم چکای لحاظ کای نو ته رفاهیت بالغه چکای کوشش کای نو ناروا ده چې دا ناروا ده او اسی بازار ته لاړې نو یو بوری په دوه زره ده یو په زر ده نو دوه زرو والا کول دا رفاهیت بالغه نه ده ځکه چې دالته تا د نفس شي چې وکړه اعتبار وکړه هغه جودت په دې کې مضمر چې دا پروت ده او هلته خو نفس شی تا خو ته موجود ده صرف ته د جودت لحاظ که صرف د چا د جودت او د خوالی عمدګی لحاظ که نو معلومیږی چی هغه رفاهیت بالغه ده او د بل صورت رفاهیت بالغه نه ده هسی تاسو په دی خبری باندی پوه شو ثم انه وجد حقیقت الرفاهیه اختیار الجید من کل ارتفاق والاعراض عن ردیئه ها اللهم الا فی مواد قلیلة لا یعبأ بها ها ځنی مواد قلیلة داسی وی چی هغه ته اعتبار نه یی په قوانینو د شریعت کی لکه مثال په طور باندی ته کرونده کئ نو اوس چی کرونده کئ نو چی ښه بیج ونه کری ښه فصل نه کئی نو اوس تا خواته غنم پراته دی مقصد یوه بوری په پوه شوی دوه بورې تر خواته پراته دي خو هغه بیکاره دي د دې قابل نه دي چې ته یې وکرې او بل خوا ته یوه بورې دي خو ښه تخم تخم دپاره دي چې مقصد سړی چې کي وکري نو ته دا دوه بورې ورکوې هغه یوه